عمرو بن علی قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما استاد صاحب سرنامه خدا حجۃ الوداع د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری حج تاسو زیارت پر زویلیو لسم کال له هجرت دی د ذوالقعدې میاشته شروع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم قبایلو کې اعلانونه وکړو چې مدینه ته راشه او حج لزو دا نږدې نږدې قبایل او د مدینه خلک سره یو ځای شو سلویخ زره کسان تیار شو چې تیار شو پنځم پنځشتم تاریخ دی د ذوالقعدې د هفتې ورځ د نن ورځ وه ماسپخین منځ رسول الله وکړه او د ماسپخین مانځه پسې روان شو د مکې مدینې نه دا ښکلې اسلامي قافله روانه وه روانه وه مازدیګر میقات ته ورسېدل ذوالحلیفې ته په میقات کې د مازیګر مونږ کو دوه رکعاته د سلورو په ځای دوه رکعاته او که سفرو بیل ته شپه وکړه د اتوار او دا مختلف قبایل دا براتلل او په دې اسلامی قافله کې به شاملېدل د مازی د د اتوار ورځ چې شپږشتم تاریخ د ذوالقعده او دا هم دوی دلته تیر کو چې مازیګر ماسپخین مونځ یې وکړ نو احرامونه یې وکړل او روان شو نو څه عجیبه منظر و دا مختلف قبایل دا مختلف ګروپونه به راتلل او دې قافله کې به شاملېدل د مدینې نه چې راتلل څلوېښت زره کسانو خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا عرفات ته تللی دی نو تقریبا یو لک څلیری زره کسان تیار شوي دا راتلل راتلل رس خکل خبر دا ده چې رسول الله احرام د حج کړي او حج افرادو بیا حکم پیغمبر علی السلام ته شو چې په دې حج باندې د احرام د عمرې داخل کا نو پیغمبر اسلام احرام د عمرې مو کو پلار کې نو قیران شوخه ام حج او ام عمره وا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه ته راغی د الله حکم دا راغی چې صحابه ته ووایي هغې کې ډېر یو حکمت و چې احرامونه د حج راوالی او په احرام د عمرې باندې بدل کې دوی احرامونه د حج راواغشته په احرامونو د عمرې بدل کړو کارونه د عمرې وکړو ځانونه حلال کړو هغه چا ځان حلال نکو چې چا سره قربانې وي ماوی په شپږشتم تاریخ بیا رسول الله د میقات نه روان شو په پنځشتم د مدینې نه روان شو دا میاشت یو کم دیر شو نو د اتوار ورځ مزله مو شو د پیر ورځ مزله مو شو ورپسې چې دی د منګل ورځ دغه مو شو او د بود د ورځ مو شو نو بیا د زیارت پر ورځ باندې د ذوالحجې پیله تاریخ و د زیارت ورځې د جمعې د ورځې د خالی د ورځې درې ورځې شوې په څلورم تاریخ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما وی دغه ته ورسېد دا تاسو ویلیو مکې ته اتوار ورځ وه نو بیا یې پیر ورځ هم تېره کړه ورپسې د منګل ورځ هم تېره کړه ورپسې د بود ورځ هم تېره کړه د اوویشتم تاریخ شو سبا له د جمع... جمرات دی پاتیشتم تاریخ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا چې دی د دوی خو مخکې نه حرامو صحابه احرامونه نو هغوی احرامونه د حج وکړو او بیا لاړل دغه ته څه ورته وایي منا ته لاړل هلته شپه وکړه بیا سبا د جمعې ورځ د عرفات ته لاړل عرفات یې وکړو بیا واپس راله د خالی شپه ده چې د عرفات نه راتنو رسول الله د ځان پسې حضرت اسامه سور کړو په مزدلفه کې د ماښام او د ماستن مونځ وکړو بیا یې آرام وکړو سار وختي جمع وکړو بیا هلته وقوف وکړو او بیا را روان شو نو بیا ځان پسې فضل ابن عباس کینولی و بیا یې جمره وویشته بیا یې قربانۍ وکړې سل قربانۍ درې شپېتې په خپل مبارک لاس وکړې دا اودېرشې حضرت علي ته حواله کړې چې ته وکړه بیا هغه غوښه وخوړه بیا راغې دغه ته مکې ته طواف زیارت یو که بیا لاړ واپس مینا ته نو په مینا کې بیا لسم تاریخ مو بیا یو لسم مو او دو لسم مو او دیار لسم تاریخ جمرې مو وشته نو چې په دیار لسم باندې بعد الزوال جمرې وشته نو بیا را روان شو بار په بار تاریخ باندې سلیریشتم نه بلکې سوارلسم په سوارلسم تاریخ باندې بس بیا لاړل دا غو مسله ده خ دا څنګه دی عمر ابن علی دی کنه ها ها بهم چې عمر ابن علی روایت وکنه عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه اذا طاف بالبيت عبد الله ابن عباس وی چې کله سړی طواف کی د بیت الله فقد حل یقینا هغه حلال شو د عبد الله ابن عباس صاحب د حج په مسلو کې یو څو مسلې هغه کوي چې هغه د تمام صحابه خلاف دي هغه ته وی شاز اقوال د څه خبره کوي چې هغه یو صحابي نه کړي یو قول دا غدا دی چې سړی احرام د عمرې وکي لاړ شي طواف وکي د طواف نه پس که صفا مروه کړي یو کني کړي فقط حل لغه دغه شو حلال شو هغه حلال شو زمونږ د عام علماو دا دغه دی چې نه په صرف تواب باندې نه حلالیږي چې کمی پورې صفا مروه سعی نه کړي صفا مروه سعی به وکړي بیا هم نه حلالیږي بیا به سر وخوري بیا حلال شو یو دا مسله ده بل دا مسله کوي چې سړی حج افرادو کی نو په حج افراد کې چې دی لاړ شي او د مکې کې طواف قدوم وکي اپیله ته سنت طواف فقط حل هغه حلال شو عام علما وایي نه حلالېږي حج افراد په صورت کې به چې د اختر پر ورځ باندې جمره ولي په حج افراد صورت کې د جمرې نه پس بیا به دې سر کل کې بس بیا دې حلال شو بله مسله دا کوي په حج افراد کې د دا یو په حج کې مویدا د یو سو اقوال لشاز یو سړی احرام د حج کړی دی او لاړ مکه ته او زړه دا غواړي چې دا احرام د حج بدلوم په احرام د عمره آیا بدلولی شي که نشي بدلولی جمهور صحابه وی نشي بدلولی دی وی بدلولی شي ولی بدلولی شي وی رسول الله صحابه ته ونوي چې احرامونه د حج بدل کې په احرام د عمره او چې کارونه د عمره موکړه ځان حلال کې زمون علما او صحابه او ته وی نه دا د دغه کال پورې خاصو نه دا غینه مخکې دا مسله و نه دا غینه بیا رسو مسله راغلی ده نو دې دا وی عبد الله ابن عباس صاحب وی اذا طاف بالبيت کله چې یو سړی طواف کی د بیت الله احرام د عمره کړی دی او راغی د بیت الله طواف وکړو یا احرام د حج کړی دی او راغی مکه ته طواف قدوم غ سنت طواف وکړو فقد حله هغه څه شو بس حلال شو که صفا مروه کړی وی او که صفا مروه نی کړی لاندې ابن جوریج نه دی چې هغه د حضرت عطا صاحب شاګرد دی دی وی فقلتو ابن جوریج وی چې ما د عطا صاحب ته وی چې من اینا دی د کم ځای نه دا خبره کوي من اين عبد الله ابن عباس صاحب دا خبره لکم زینه کوي چې صرف په کارونو د عمره باندې سړی حلال شو که صفای کړی وی او کني کړی نو قال عطا صاحب وی چې دې دوه دلیل پیش کړي نو فقلت ما وی من اين قال هذا ابن عباس د کم زینا وی دا عبد الله ابن عباس نو قال عطا وتوی دو دلیل پیش کوي یو د قران نه ثابتای او یو د حدیثونه من قول الله تعالی دا دې ثابتې د دې قول الله نه چې ثم محلها الى البيت العتيق ځان سره قربانې روانې کې بوزه بوزه دا به کم ځای ته بوزه ثم محلها بیا زه د راتلو د قربانو هغه به چاته الی البیت العتیق هغه به بیت الله ته و یو ګوره چې بس قربانې بیت الله ته ورسېدې بس حلالې کې او چې قرباني سړی حلالې کې خو حل... دیم په خپل حلال شو کنه د حرام نو وته یو دا دلیل پیش کړي مونږ وایو نسبه دلته مراد دا دی چې په حج کې تا خیر سره جمره ویشتله د جمرې نه پس بیا چې دی زید راتلو د قربانو سره دی بیت حرم دی د تو... د جمرو د ویشتلو نه پس بیا زید قربانو هغه حرم دی او کته وی چې نه مطلب تش قربانې دی چې زید راتلو د قربانو هغه بیت الله دی نو بیا خو په کار دار چې تا ځان سره قرباني بوتلی او حرم ته دی بوتله که تواب دی کړی او که تواب دی نه کړی په کارو چې ته حلال شي نو بیا دا تواب وسره ولی شرط غني یو دا وی او بل دویم دلیل دا وی چې په حجۃ الوداع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته ونوي چې کارونه د عمره او کې او ځانونه حلال کې ومن امر النبي صلی الله علیه وسلم او بل د دې حکم د پیغمبر علی السلام چې ان یحل فی حجۃ الوداع چې دوی د ځانونه حلال کی الک طواف کې او د طواف نه پس چې دینو ځانونه حلال کې هغه د نه صفا کړی دا نه مروه کړی دا نه عرفات کړی دی نه بل ځای کړی دی او ځان حلال کې نو قلت ابن جریج وی ما اتا ته وی چې صاحب دا خو هغه صورت دی چې سړی خو عرفاتو کی کنه د عرفات نه پسو بیا چې راشه او جمره اولی نو بیا به قربانې حلالوي انما کان ذالک بشکاو دا حلال دل د قربانو بعد المعرف پس دا غینا چې یو سړی په عرفات درېدلی نو قال عطا سه وی چې ټیک د چې نور صحابه هم دغه سه وی خو عبد الله ابن عباس سه قول شاس قول کوي قال ابن عباس عبد الله ابن عباس چې دی یراه هغه به دا حلال دا حلال دل لیدل قبل مخکې د عرفات نه وبادو او پس د عرفات نه حدثني بيان قال حدثنا نذر قال اخبرنا شعبة عن قيس قال سمعت طارقا عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ابو موسى اشعري وي چې په یمن کې مون خبر شو چې رسول الله حج ته راغلی دی نو زم را روان شوم د یمن نه قال دی وی قدمت علی النبی صلی الله علیه وسلم زرالم دا یمن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الکه چې ته یمن نرالی مکې ته نو رسول الله چرته و بل بطحاء چې هغه و په بطحاء کې هغه خوړ نه دی هغه ځای کې و دغه ځای ته بطحام وایي محسب هم ورته وایي خیف بني کنانه هم ورته وایي چرالم ورته نو ما ته وای احرام دې کړی دی که نه فقال رسول الله راته وای احججت آیا تا احرام د حج کړی دی حج دوه قسمه دی ستاسو حج شوی یو لوی حج چې دا مونږ ته حج وایو یو وړوکی حج چې عمره وته وایي مطلب دا دی احجج تا تا احرام کړی دی چې هغه عمره تم شاملیږي او حج تم شاملیږي نو قلت نعم وی ما وی او سیب احرام می کړی دی نو قال غراته وی کیف اهلل د تاسو احرام کړی دی تمتع ده قران دی افراد دی قلت نو ما دسی وی ما وته وی صاحب ما دسی ویلی دی لبیک باهلال یا الله ز حاضر ولاړم تا ته باهلال په احرام په احرام خود سشي احرام د حج کا د عمره کا اهلال رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان د احرام د رسول الله دیته وی اجمالی احرام دا جایز دی ما احرام دی الله خودسی احرام می دی چې د رسول الله څنګه احرامی کداغه د عمری وی زمام د عمری کداغه د افرادی زمام د افراد کاغه د قرانی زمام قران دا څه ویلې شیخه اوسته د دې ځنه رواني تا نه خپل استاد مخکې تللی دی نو ته دلته په پېښور کې وې چې لبیکا به احرام که احرام استاد نه رب زما دسې احرام دی لکه زمونږ د استاد احرام څنګه دا بالکل جایز دی وی خدسه دی ویلی دی نو قال ورته وی نو خدا سه چل زه خو قرانم ما ته خو حکم دا دی چې تواب د حج احرام د حج او احرام د عمره بدل کا خو ما سره خو قربانې دي ځان حلالول نشم زت لاړ شطف تطوافک بالبیت د بیت الله وبالصفا والمروه او د صفا مروه ګوره دې زم دم دا معلومیږي چې صرف په تواب د بیت الله سړی حلالیږي نه چې کمی پورې صفا مروانی کړي او ثم حل او بیا ځان حلال کا او بیا خیر سره فتب بالبیت تواب د بیت الله وکا وبالصفا والمروه او د صفا او د مروه دا وکا وات اها ها ها خیال مې دی رسول الله خو ته وی ته طواف وکا بیا ځان حلال کا نو تاسو به وایې د رسول الله په خبر عمل وکړو کنه دی وی فتفتو دغه وی ابو موسی چې زما طواف وکړ د بیت الله و بصفا والمروه او سعی مې وکړ د صفا او د مروه بیا مې ځان حلال کو او داسې مې ځان حلال کو چې واتیتو امراتن زرالم یو یې ښځې ته من قیس ان چې هغه د قیس نه وه د ده د پلار نامه ده قیس عبدالله ابن قیس د هغه په اولاده کې وه نو خور به یې وه یا به یې څه خو محرم و هغې ته رالم نو هغه ولګېده زما سر یې وکت ښځو به چې خدمت د سړو کو د سر کې به ولا ګوتې والي که سپږې به وي او که نه به وي ښځې به پکې ګوتې والي چې خوب ورشي ففلت نو هغې وکتو راسي سر زما مطلب دا دی چې مکمل د احرام نه وتلی حدثني ابراهيم بن المنذر قال اخبرنا انس بن عياس قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر اخبره خ عبد الله ابن عمر چې دی د خبر ورکړی د خپل استاد حضرت موسی ته ان حفصه زوج النبي صلی الله علیه وسلم چې حضرت حفصه چې دا د عبد الله ابن عمر صاحب خور ده اخبرت هو هغه خبر ورکړی د خپل رور له ان النبي صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علی السلام په حجۃ الوداع کې د رسول الله سره تمامي بیبیانې ویخه ټولې بیبیانې وسره شاملې وي امر او که پیغمبر علی السلام خپل بیبیانو ته ای یحللن عام حجۃ الوداع چې هغوی دې ځانونه حلال کی په کال د حجت الوداع وته وی که د چا عمره خو هسې مور عمره ده که د چا احرام د حجي احرام د حج بدل کې په احرام د عمره خیر فقالت حفصتو حفصه سوی چې حضرت ته ځان ولې نه حلالې فما یمنعوک تاسو سمنې کوي د حلالې دونه مونږ ته وایې ځان حلال کو ته نه حلالې نه وته وای ما خو ځان سره قربانې روستي دي کنه کم سړی چې ځان سره دا مسله ده تمتو نه ده د تمتو په صورت کې چې دې سړی ځان سره قرباني راولي افعال د عمریو کې د ځان حلالو لنش نو فقال رسول الله وتوي لبت تراسی ما لمسې کړې خپل سر وقلت هدی او ما غاړکې چولې دي خپل قربانو ته د دې وجې نه فلست احلو زه ځان نشم حلالولی پخوا به چې په سفر خلک تللو او سر به یې پریښی و نو یریده به په دې چې ګرد و غبار به پکې پریوځي نو بیا سر ببر شي چې ببر شي نو بد ښکاري نو خلکو به سلیخ غوندې راواغشت اوبو کې به یې واچو سلیخ او په دې به دا سر وینځه نو دا سلیخ به پکې پاتې شو نو دا سر به لمسې که او بن خط نو بیا به چې دی ببر نو ګردونه به پکې نه ننوتل نو ما سر لمسې کړی دی او قربانو ته مې غاړکې چولی دي تاسو غاړکې ویلی دي د دې وجه نه زه ځان نشم حلالولی حتی انهر هدی تر دې پورې چې زه حلال کم قربانې د اختر ورځ ده د مزدلفې نه را روان شو په اوخ باندې سور دی رستو ورپسې فضل ابن عباس سور دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنۍ ته الله ډیر خایس ورکړو فضل ابن عباس ته الله ډیر خیسته خایس ورکړو او اول نوجوانو اول عمر نوجوانو ډیر خیسته نو چې راتللو یو خزه وترا مخکې شو تپوس دی کوي ان امراتن یو خزه وا من خصم د خصم قبیله دا غبل رستا سو ویلی خصم دا په یمن کې یو قبیله ده د خصم قبیله یو خزه وا او دا نوجوان و نوجوان حشت راغلی ده استفتت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فتوا غوښتله د رسول الله نه الکه دا چرته فی حجت الوداع په حجت الوداع کې په حجت الوداع کې یا راغلی و یو خزه او هغه د رسول الله نه فتوا غوښته والفضل ابن عباس او فضل ابن عباس چې دی ردیف رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رستو سورو د رسول الله پسې او فضل ابن عباس به د خزې ته قتل ام نوجوانه وه او د خزې به فضل ته قتل رسول الله به د فضل د مخ راواړو دغه نه د خزې نه داسې به تر وګرځو فقالت دی خزی وی دا غ فتوا د غواړي یا رسول الله اے دا الله رسوله ان فریضه الله یقینا اغه فرض حج د الله علی عباده چې کم په خپل بندگانو دی الله چې په حج کې کم فرضواله په خپل بندگانو روسته دی اغه فرضواله ادرکت ابي اغه مندلې دي زما پلار شیخا کبیرا په داسې حال کې چې بوډا دی او زور دی زما پلار مالدار مو طاقتور مو حج په فرض شوی و خو حج یې ونه که اوس هغه دی بوډا دی زور دی طاقت د دې نه لري چې په اوښ باندې سور شي لا یستطیع طاقت نه لري ان یستوی علی الراحله چې دی سور شي په سورلۍ باندې په اوښ باندې نو سفر هم نشي کولی نو حضرت داغه د طرف نه زه حج کولی شم که نه شم کولی فهل یقضي ایا پوره کیږي د دنه ان احج عنه چې زه داغه د طرف نه حج وکم زه ولګم لور او د خپل باباجي د طرف نه حج وکم حج بدل نو دا صحیح دی که نه دی صحیح نو قال رسول الله ورته وایي نعم او دا مسله ده چې حج بدل تاسو کوئ نو د سړی نه ښځه کولی شي که نه یا د ښځې نه سړی کولی شي که نه ستا په مور باندې حج فرض دی خو اوس لی نه شي او ته د خپلې مور بیبي بی د طرف نه ځې ځینې خلک وایي له نشي کولی سړی د سړی نه کولی شي خزه د خزه نه کولی شي خو سړی او خزه سره خپلو کې د یو بل نه حج بدل نشي کولی ولی ځنې خلک وي وای په احرام د سړی او په احرام د خزه کې فرق دی سړی په حالت د احرام کې ګڼلې جامې نشي اچولې سر پټولې نشي او خزه هغه جامې مچولی شي هغه سرم پټولی شي هر څه کولی شي د دې وجه نه دوی وی نشي کولی زمون عام علما وی نه کولی شي دا غي دلیل دا دی وګوره د خصم قبیله خزه د رسول الله نه تاسو کوي چې زه د پلار طرف نه حج بدل کوم کول شم کنه و یو کول شي اوس ګوره خزه د سړی د طرف نه حج بدل کوي بالکل کول شي اگر کنه وخت خ وای حدثني محمد قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر وای اقبل النبي صلى الله عليه وسلم را روان شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عام الفتح په کال د فتح د مکه راغی پیغمبر علی السلام په کال د فتح د مکه راغی اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکې نه بار شپه کړې ده سره د ملګرو او سار وختي دا معلا شری په دې لار باندې رالل پاتم کال د هجرت چې کوم فتح د مکې و راغی وهو او رسول الله مردف اسامه هغه ځان پسې سور کړی او حضرت اسامه چې مکې ته راننوته نو ځان پسې اسامه سور کړی وو او علی القصوا په قصوا اوخه د دې عجیبه واقعه به راته راشي په تبوک کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوخه وه عزبام ورته وایي قصوام ورته وایي دا هغه اوخه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې هجرت کړی و د مکې مکرمې نه د مدینې منورې پورې پرې راغلي او دا دوه اوښانو حضرت ابوبکر صدیق اغشتي وو دا یوې چې دی نو رسول الله ته ورکړه او بلې ځان ته پرېښوه ده ورته وې مفت یې در کوم رسول الله اسلام ورته وې نه مفت نه علم نو بیا په اته سوه روپۍ باندې دا اوښه اغشتې وه ما وې د دې به درته یو واقعه هم راشي په غزوې تبوک کې ومعه بلال د رسول الله سره حضرت بلال مو و عثمان ابن طلحه او حضرت عثمان ابن طلحه مو هغه د خانه کعبه نو هغه چابي چې چا سره و چابي و امو حتی تر دې پورې اناخ اناخ چې رسول الله چوکړه خپل اوخه عند البيت په خوا د بیت الله کې د بیت الله خواته یک چوکړه مخه خودسی جمعات نو لکه دا اوس ثم قال لعثمان بیا رسول الله وی عثمان ته دا عثمان ابن طلحه نه دی دته وی لکه منډه چابی راوړه ائتنا بالمفتاح راوړه مونږ ته چابی مفتاح هم وته وی مفتاح هم وته وی فجاءه نو دی عثمان راوړه پیغمبر علی السلام ته بالمفتاح چابی ففتح له الباب نو کولاو کړی شو د رسول الله د پاره دروازه د بیت الله فدخل النبي صلی الله علیه وسلم ننوت پیغمبر علیه السلام و اسامه اسامه ننوت و بلال بلال ننوت استاد به وګوره اسلام خلکو ته سونه عزت ورکي همدغه اسامه دی او دا بلال دی هغه د رسول الله سره نه نوځي لیکن نوابان او سرداران نه نوځي نه پکې دا شته چې دا خواص دی او دا بل دی بس خواص مغه چې کم د دین ډیر خدمت وکړو اگر که هغه د دنیا فقیری نو اسامه هم ننوت بلال هم ننوت او عثمان هم ننوت د عثمان کار دروازه کولاول او بندولو ثم غلقوا عليهم الباب او بیا دوی بند کړه په خپل ځانونو باندې دروازه چې رش نه جوړیږي دروازه بند کړه فمکسا رسول الله درنګ وکړو درنګ تیر کو وخت تیر کو نهارن طویلا ډیر وخت نهارن طویلا د نهار ورځ ته وای دلته معنی کوي وخت وخت ډیر ثم خرج بیا روت چې روت اوس ار سړی منډه وای چې زم نه نوزم فابتدر الناس الدخول نو د یو بل نړوان دی والی او که خلکو الدخول پننوتو کې خانه کابه ته عبدالله صاحب وی عبدالله ابن عمر چې زه د ټولو نه مخکې ننوتم فسبقتهم زه ننوتم د دوی نه فسبقتهم زه وړاندې شوم د دې نورو نه چې پې ورلم چې ګوري بلال صاحب د خانه کعبې د دروازې شاته ولاړ دی فوجدت بلالا مومنت بلال قائما ولاړ من وراء الباب اخوا د دروازې نه فقلت له نو ما ورته وویل یا بلاله رسول الله چرته مونځ وکړو فقلت له ما ورته وویل اين صلى رسول الله وسلم چرته مونځ وکړو رسول الله فقال نو راته ویوی صلى بين هذين العمودين رسول الله منځ وکړ په منځ د دې دوو ستنو کې دا مخامخ دوه ستنې دي دا به تاسو ویلي دي رسول الله دروازې ته مخامخ سیده لاړ چې سیده لاړ نو دلته د خانه کعبې در دغه چې دی ستنی اشپګ وی یو مخکې کتار او درې او یو رستو کتار او درې نو پیغمبر اسلام دا رستو کتار پرې خو مخکې کتار ته ورغی درې ستنې وی دا یو ستنې خپل ګس تاس ګس لاس تکړه او دا دو ستنې خلاص تکړه مخامخ او درې دغه ته بدونه دیوال ته ودرې نږدې شغه دغه کولې شو سجده کولې شو ها نو بیا مونږ وکړه په منځ د دې دوو ستنو کې المقدمین چې هغه مخکې دي هغه مخکې کتار کې نه وي وکان البیت او بیت الله په دغه وخت کې علا سته اعمده دی ولاړو په شپږو ستنو او دا دوه کتار وخه پیله کتار کې درې دویم کتار کې درې او سطرین دو لیکې وي صلی بین العمودین او منځ یو کو په منځ دغه دوو ستنو کې من الشطر المقدم دا غلی کې مخکې نه دا د ستنو چې کمی مخکینه لیکه وه هغې کې وجعل بیت باب البیت او وی ګرځول دروازه د بیت الله خلف ظهره د ځان رستو چې بیت الله ته ننوځې نو ستا مخې ته د خانه کعبې کم دیوال مخې له راځي هغه سیده چې د مخامخ نو بلکل سیده لاړه واقع دروازې ته دی سیده دروازې ته مخامخ دقه ځای ته ودرېد بینه و بین الجدار په منځ د رسول الله او په منځ د دیوال کې دغه ځای و قال عبدالله وی دونه خو راته معلومه شوه چې په بیت الله کې رسول الله منځ وکړ زیم راته خو چې دې ځای کې وکړ خو رانه یې را شوه چې تپوس مې ته کړی و چې څو رکعتې کړي دي ونسیت ان اسأله ما نه هیر شو چې ماته سوال کړی وي چې کم صلی رسول الله سو رکعات مونږ کړی دی خ بیا وی عبد الله صاحب تاسو چې لاړ شئ او خانه کعبه ته ننوځئ خیر سره موقع درته ملو شو چې دروازې ته سیده زه یو خپل خواته ویږي نه سیده نو چې مخامخ دیوال ته نږدې شي دلته سره سنگي مرمر لګېدلي دي سره دقه سره سنگي مرمر باندې پیغمبر علی السلام دقه ځای کې ودرېدلی و دا نن چې سره سنگي مرمر دي دا نشانه ده دی چې د رسول الله د مانځه ځای ده وعند المکان الذي او پنیز د هغه ځای صلی فيه چې رسول الله کم ځای مونږ کړی دی دا بیا رستو داسې شوي وو رستو به دا وي چې هغه کم ځای چې رسول الله مونږ کړی دی په هغه ځای کې مرمرتونه سنگي مرمر دی حمراء او سره سنگي مرمر لګېدلي دي دلته خو نشته بل روایت کې به درته راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم خانه کعبې ته ننوت بې اندازې خوشحاله و وایي چې راووت خفه و رسول الله خفه و د هغه باندې خپل امت ډېر ګران او د خپل امت دا خفګان او تکلیف هغه ډېر ګران و وی وی کما تا مخکې معلومه وی هغه خبره چې ما ته رستو معلومه شوه نو زه به خانه کعبې ته ننوتې نه وي خو چون کې اوس نه راوتم نو اوس خو کېږي نه ما ته رستو خبره معلومه شوه هغه دا وه چې رسول الله راووت زړه کې دا درد پیدا شو چې دا خو به زما امت هر سړی کوشش کوي چې زه خانه کعبې ته ننوځم ولې رسول الله ننوتی دی نو هر سړی خانه کعبې ته ننوتی شي ننوتی نشي او زړه باندې به درد دی نو که ما ته دا مخکې دې ته مې خیال وی نو زه به نه وی داخل شوی نو بیا به زما امتی ته درد نه وی چې زما رسول الله راغلی و هغه هم ورته دغه شوی نه دی نو په دوو بیبیانو باندې د ښځو بیماری راغلی ده ښه یو حضرت عایشه وه چې لا کارونه د حج شروع کړي نو په هغې غریبې باندې دا بیماری راله بلکې لا مکې ته داخله شوې نه وه چې دا بیماری پرې راله یو حضرت عایشه وه او یو حضرت صفیه وه صفیه چې کله دی طواف زیارت وکړو نو دی باندې دا بیماری راغله دا د خزو بیماری نو دی وی ان عائشه زوج النبي صلی الله علیه وسلم عائشه چې هغه بیبي محترمه ده د رسول الله اخبرتهما هغه خبر ورکړی دی د دوه شاګردانو ته چې یو عروه دی چې هغه خرین دی او بل ابو سلمه دی سوته وی ان صفیه بنت حیی چې حضرت صفیه بنت حیی زوج النبی صلی الله علیه وسلم چې هغه بیبي و د پیغمبر علیه السلام حاضت دا غیم حیز راغی فی حجت الوداع په حجت الوداع کې په حجت الوداع کې د دې هم دا د خزو بیماری رااله چې رااله رسول الله خبر شو دا غوی دا خیالو چې دې لا طواف زیارت نه دی کړی ښه او چې خزه طواف زیارت نی کړي او د دې حیث بیماری رااله دا برازینه دا به ساریږي طواف زیارت ته ا که طواف زیارت کړو او طواف ودا پاتې و نو خیر دی د ضرورت د وجې نه که طواف ودا دی پرې خوم دغه دی خیر دی نو فقال فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی دا دسه دسه شا دا بوس منګه بندې دتلونه احابستنا هي آیا بندون کې د منګ لدا دې ته بوس منګه ناس یو چې تورګه دا طواف زیارت کی احابستنا ایا بندون کې د منګ لدتلونه هيا دا اوس بده ته انتظار کو فقلت ما ورته وی شوی چې صاحب یو توره کړی دا طواف زیارت کړی دی فقلت ما وتوي انها قد افازت یقینا دی طواف افاظه کړی دی دی ته طواف افاظه وی طواف زیارت وتوي یا رسول الله وطافت بالبيت طواف د بیت الله کړی دی نو قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی زه بس زه مړه که د خزي بیماری رااله په حج کې درته تا تا, تا ځان سره بوتلې د زنانه او طواف زیارت کړی دی نو که طواف ودا ته پاتې نشم دغه دی خیر دی فلتنفر دا دی زی خیر دی که دغه ته پاتې نشي بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و